خجي والمد والقصر جميعا رويا سدی بل والمد دلته کې اوس دا خبره ذکر کوي کیف ننطق تسمیه هذه الحروف د دې حروف دا نمونه بسنګ ادا کو یو د دې نمونه دی بل دی مسمیات دی نه دی وی والمد والقصر جميعا رويا مد یعنی حمزه سرا والقصر مد معنا څه ده حمزه سرا والقصر او غیر حمزه سرا جميعا دا ټول حروف رويا د دې روایت کړه شوی دی اے په لغت کې پس کې قران کې نه غوره په لغت د عربی کې په دواړو طریقو لسته شي هر چې قران کې دی غرس تر روان دي په لغت د عربی کې د الف نه یا حروف حمزه سره لسته شي بغیر د حمزه نه څنګه دا بغیر د حمزه نه شول فزد حمزه تن زیاته کا پکې حمزه شی تک د خو خشی قاری سے ودع ان لم ترد او پرې د حمزه کدي خو خشی نه معنی حمزه نه خوخه موایا بکی نو چې حمزه زیاته کې څنګه بشو صورت ګوره با تا ثا ح همزه سره او قصر نه مراد بغیر د همزه نه ویل نو دا حروف داسې ویل شي ولغت القصر به الذکر ورد خو دا قصر سره چې د دې باندې قران نازل شوی دا په قصر سره چې موږ وایو با تا بغیر د همزه نه دی باندې قران نازل شوی دی قران کې وګوره کنه په حروف مقطعات کې دا کم ځای نه چې څه کېږي حروف په ابتدا کې چې دا کم حروف دی الف لام میم مثلا نو په دې کې پنځه حروف دي حي طهر حا یا طا ها را دا څنګه وي همزه سره وي که بغیر د همزه نه حمیم حا د بغیر د همزه نه وي که همزه سره دغشان طه الف لام را ولغه القصر او دا بغیر د حمزه نه چکم دی به ذکر ورد په دې قران نازل شوی دا د قران لغت دی ابل بګی نه چلی ا لغت سره تعلق ساتي ومن يعد الزای منها لم يرد چا چې په دې کې ځام شمارلې نو د د قولم رد کول نشي بلکې د د قولم څه دی صحیح دی الله ولغة القصر بحد ذكر ورد ومن يعد الزايا منها چاتش مارد الزا منها دذي مخك حروفنا نو د دو قولم صحیح ده لم یرد معنا قول رد کول نشي صحیح ده قول معنا دا دا په دې ځا کې مونږ ویلې شو ذا په قصر سره او دارنګ ذا په مد سره یعنی په حمزه سره خو مشهور په ځا کې څه شی رادو لې ځا ذکر کزا کې نوري کیسې دي مشهور په ځا کې څه شی دی زای س زای اخر کې یاد او دارنګ په دې کې راځي زیون س خو چا کپ کې زین ویلی زین نو دا صحیح نه دی نو د زاسو په ځا کې سو لغات شول زا په څو طریقو ویل شي وایي زا زا زای زیج زیج نه زیج او زین غلط غلط څوک به دی پوه شي دا درته دا طریقه چې دا حروف د الف نه یا پورې څنګه وي نو زا کې څلور لغات شو ا دې نورو کې دوه دوه صحیح شو نو دی وای ولكن الزايب يا ان اشهر لیکن زاکه غدوم شته خو پدی کې یا وای ډیر مشهور ده څنګه ویل شي زای زای او لیکن دا ذا چې کوم د پیا سره مشهور ده زای نو که چا په قاعده کې الف با تا تا زای نو صحیح دی وجاء زي زيون هم پکې راغلی دی چې تاسو وې را زي هم صحیح دی صحیح دی دون زین فانظروا خدا زین چې پکې چا ذکر کړ دا نه دی صحیح علاوه د زین نه فانظروا نو پدې کې لګوي سوچ او فکر کوي غلط نشي پکې صحیح شو وقولهم في ذي حروف انما حروف چې دې ته غي حروف وای حروف مقطعات خو به جنې کنه الف لام میم الف لام را کاف ها صدا ول د سورتونو کې چې راځي خدا علما چې دې ته حروف وای لکه تاسو پرته وای حروف مقطعات انما يعنون اسماء الحروف دای مراد کوي اسماء الحروف فعلمان ځان په وای پوي کا اما الحروف وهي المسمى فتلك الفاظ به تسمى ما تو ګورا د دې ځکه دا خبره ذکر کوي دا موږ چې حروف مقطعات او تحروف وایو دا متبرات نمونه دي الکه یو د دې حروف نمونه دي الف با تا صدای نمونه دي نو حروف مقطعات چې ادا کې نمونه با ادا کې الف لام میم بدا څه نه چې الم څنګه به الف لام میم تا د دې حروف نمونه ادا کړل ها اما الحروف او هر چې دا حروف دي موږ ورته مسميات وایو اما الحروف هر چې دا مسما د دې حروف ده دا فتل کا الفاظ هم دا الفاظ دی بزی تسمى چې په دې باندې دی حروف ته نمونه اخودلی شوی دی دا حروف ورته مجازن وای دی حروف ته حروف ویل څه شي دي دا حروف نه دا اسماء د دې حروف دي فتلک الفاظ بدی باندې ورته صرف نوم خودلې شوی دی اے هر یو حرف عربي چې تا ته مخه ترالو یو د دې رسم دی لیکل دویم د دې اسم دی نوم او دریم د دې نطق دی ادا کول درې خبرې څو خبرې رسم واسم ونطق اوس مثلا وګوره قاف بسنګ لیکي اے تاسو به قابل کې ټکی به پیو دا یې څه شو رسا لیکل نو می څه ده قاف نو ته قصه ده اقو یا اقو یا اقو تاسو هر حرف په خبره پوه شوي کنه او دغه علم په الف لام میم کې دی ته اوس داسې نه چې علم ذالک الكتاب لا ریب فی بلکې ته الف لام میم نو آل ته بس شي خلاصه دا د قران کې چې ټول حروف و نو مسمیات به ادا کې او حروف مقطعات کې بس کې اسماء به ادا کې په خبره پوه شوي کنه یو استاد خبره کوله خو یو سړی سورته یاسین د عوامو ته ډېر ښه یاد دي جمعات کې قاری صاحب ناتو شاګردان ورته سبق تر دولې مان لیک سورته یاسین واوره او ور لوي بسم الله الرحمن الرحیم یس والقران الحکیم سیوی یس چې ته دې لم حروف دې لم حروف دا یو شنه دا کې دا بل شنه تور ته هغه ځکه مسمیات ادا کیږي او دې ځکه اسماء ادا کیږي په خبره باندې پوه شئ کنه کاف حیا عین صاد کې موږ ادا کوو اسماء نمونه ادا کو د دې حروف کاف ها یا عین صاد که مسمیات مو ادا کولې بیا به څنګه ویلې کهای عص دا به دې څوي کهای عص ذکر رحمت ربک عبد زکریا ها ولې دا لا کم ته یو چمپیونو که څنګه که په دې ټوخو درا تل را واوړې بس ته ها اسم په دې کې اختلاف ته جوړي اسم عین مسمای کې غیر مسمای دلته موږ وایو غیر د مسما نه ده یو اسم ده ایو مسما ده لکه زه تا توام چې دا اوبدي دا سدي د دې اسم د اوب په دې کې دنه ا مسمع د عدن نه وبه ده ته په دې خله باندې 50 پیری وایه چې وبه وبه وبه تند به دې ماته شي هغه دا مسمع دې ورکته کا کنه اسم د مسمع نه جدا شی هغه ځان له اختلافي غو چې اسم غیر د مسما ده که عین مسما ده کنه خو دې ځکه موږ وايي غیر د مسما ده اسم یو شی دی او مسما بل شی دی یو دی یو شی نوم دی بل داغه مسما ده د دې نوم د پن په دې سره پن پن باندې تعالی د دې حصول نکېږي تر څو چې تاسو سره د مسما نشته مسما جدا د اسم جدا په خبر باندې پوه شوې کنه هاذا وصلی الله تعالی علیه